قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده د خلکو پر نیوکو او د خلکو په بدو ویناو باندې هیڅکله مه خپه کیږه او مه ناهیلې کیږه الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایی د مکې مشرکین چې څومره په تا باندې نیوکې کوي یا تا پسې بد رد وایي د دیو په نیوکو باندې د دیو په بد رد ویلو باندې هیڅکله ته مه خپه کیږه ځکه دوی تا ته د څه سر سري اذیت نه پرته نور څه نه شي رسولای، والله یعصمک من الناس، الله تا د خلکو نه ساتي. نو که څوک سمندر ته تیږه ور وغورځوي نو سمندر او سیند ته څه زیان پې نه شي رسولای. یو کاڼی راواخله بحر ته یې غوځار کړه، سیند ته یې ګوزار کړه نو سمندر او سیند ته به څه زیان پې ورسوي؟ بلکه څوک چې کاڼی او تیږه ورغورځوي دا خپله په غورځولو باندې ستړی کیږي نو هر مسلمان ته خصوصا زموږ علماو ته دعوتګرو ته دا په کار ده چې د خلکو نیوکو ته خپله سینه لکه بحر او لکه سیند غوندې پراخه کړي او د چا د نیوکې له امله خپل مزل ونه دروي بلکه د لا پرمختګ لپاره چټک ګامونه واخلي راشي تاسو د الله دین ته خلک رابلئ د الله کلام خلکو ته بیانوئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې خلکو ته بیانوئ، خامخا حاسدین شته، کینه ګر شته دی، تاسو ته به هر څه وایي، خو تاسو د خپل سینه پراخه کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک د الله دین ته رابلل، چا به ورته جادوګر ویلي، چا به ورته کاهن ویلي، چا به ورته شاعر ویلي، چا به ورته لیونی ویلي، خو د رسول الله سینه پراخه وه، ان تر دې چې د الله دین یې د دنیا هر ګوټ ګوټ ته ورسوه نو زموږ دعوتګر زموږ علما دې هم د خلکو په نیوکو باندې نه خپه کیږي د خلکو نیوکو ته دې خپله سینه لکه سیند غوندې پراخه کړي او د خلکو د نیوکو له امله دې خپل مزل نه دروي بلکې د لا پرمختګ لپاره دې خپل چټک ګامونه واخلي په هغه چا چې نیوکې کیږي خامخا هغه انسان بېوزله دی څوک چې تا ته بد رد وایي په تا باندې نیوکې کوي نو ته به بې وزله یې خو د خپل په بې وزلتوب باندې مه خپه کېږه. په بې وزلتوب کې راحت او سلامتیا وي. په دنیا کې زهد هماغه عاجل راحت دی چې الله رب العزت یې خپل یو شمېر بندګانو ته په برخه کوي. لکه چې الله رب العزت فرمایي، انا نحن نرث الارض ومن علیها. الله وایي په پای کې به همدا موږ د ځمکې او د هغې د ټولو شیانو وارثان یو. او شاعر څومره ښکلې وینا کړې ماء و خبز و ظل ذاک نعیم الاجل کفرت نعمت ربی ان قلت انی مقل شاعر وایي چې اوبه او ډوډۍ او سوری دومره ستر نعمتونه دي که سره له دې هم زه ووایم چې دا لږ دي نو ما به د خپل رب د نعمتونو او د خپل رب د لورونو ناشکري کړې وي الله تاته علم درکړی الله رب العزت په تا باندې فضل کړی دی نو د الله د دې نعمتونو شکر ادا کړه که خلک په تا باندې نیوکې کوي بد رد وایي د هغو په ویناو باندې هیڅکله مه ناهیلي کیږه امام شافعي څه وایي که د سرندیب آسمان سره زر ووروي او د تکرور کندې سپین زر را بهر کړي نو زما یې پرې څه ځکه پر ژوند مې ډوډۍ او تر مرګ وروسته مې قبر په برخه دی زما همت د پادشاهانو دی او نفس مې اصیل دی چې ذلت تر کفر کم ګڼم خپل سینه پراخه کړئ که په دنیا کې خلک هر څه کوي څومره سرمایه لري څومره دارایی لري تاسو په هغه باندې مه خفه کیږئ بلکه کم هدف لپاره چې الله انسان خلق کړی دی باید د هغه هدف باندې خپلې پښې لوڅې کړي او روان شي او د خلکو په نیوکو باندې هیڅکله خفه نه شي. پرې غوړېدلی ده خوند کړي بیت الله تور غیلا پرې غوړېدلی ده. په تورات کې راغلي د ډېرو شیانو په هکله ویره لري خو هسې به نه وي په دې معنا چې وهمونه او اندېښنې تر حوادثو هم ډېرې زیانمنونکې دي. ته به وهم لرې، ته به اندېښنې کوې، هغه شی به لا تروسه پېښ شوی نه يي، هغه د شي پېښېدلو نه دا ستا اندېښنې او د ستا وهمونه تا زر تباه کوي. ډېر داسې اټکلونه او توقعات شته چې له سره صحت او حقيقت نه لري، خو ته په اندېښنه او په وهم کې پروت يې. دلته که څوک د تقدير پرېکړه بدلولی شي، د هغه لټون دې وکړي، خو نه شي. نو چې د تقدير پرېکړه نه شي بدلولی، نو داسې دې ووايي چې وافوض امري الی الله. ان الله بصیر بالعباد فوقاه الله سیئات ما مکرو وحاق بهم داسې دی وایي چې زه خپله معامله الله ته سپارم الله رب العزت د خپلو بندګانو لیدونکی دی په اندېښنه در باندې راغله غم در باندې راغلی نو د تقدیر پریکړه خو نشي بدلولی داسې وایه چې زه خپل معامله الله ته سپارم الله ما ویني او په پای کې الله رب العزت هغه کسانو ته چې ډیره ناوړه دسیسې د مؤمن پر ضد تیارې کړې دي الله رب العزت به هغوی تباه کړي او دا مؤمن چې د ستا په هکله ناوړه دسیسې جوړوي، په تا باندې غلطې نیوکې کوي، په تا پسې خبرې کوي، الله به دوی تباه کړي، نو هېڅکله مه خفه کېږه، ځکه باطل پال، مفسدین، په دنیا کې ډېر زیات دي، هغوی هېڅکله نه غواړي چې د الله کلام دې د الله په ځمکه باندې حاکم شي، هغوی هېڅکله نه غواړي چې د محمد رسول الله د ویناوو نه دې خلک خبر شي. هغوی هېڅکله نه غواړي چې د هغوی دې په خپل ژوند کې انقلاب او بدلون راولي، نو خامخا باطلوال په تا نیوکه کوي، خو د باطلپالو په نیوکه باندې هم مه خپه کېږه، ځکه که هغوی په تا باندې نیوکه کوي، تا سره حسد کوي، الله رب العزت به د هغو د نیوکو له امله، د هغو د حسد له امله تا ته اجر او ثواب درکوي، ځکه هر چا سره څوک کینه او حسد نه کوي، ته به یو شی یې چې څوک درسره کینه او حسد کوي، ته به یو شی یې چې په تا باندې نیوکه کېږي. شاعر څه وایي؟ ان العرانین تلقاها محسدة ولا ترا للعام الناس حسادا شاعر وایي د هغه چا پوزې چې ډېرې اوچتې اوسیږي یعنې د لوړو پوزو خاوندانو سره حسد کیدلی شي د بدرنګه او ذلیلو خلکو سره څوک حسد نه کوي نو ته یو شی چې تا سره خلک کینه کوي یا تا سره خلک حسد کوي په تا باندې نیوکه کوي الله به تا ته اجر درکوي بل شاعر څه وایي چې دوی زما له عزت او زما د درناوي سره زما تر مرګه پورې هم حسد کوي افسوس چې تر مرګه پورې د دوی له حسده څخه زه خلاص نه شوم یعنې دوی ما سره حسد وکړه زما تر مرګه پورې تر مرګه پورې زه ترې خلاص نه شوم موسی علیه السلام د خپل رب نه وغوښتل چې یا الله زما په اړه د خلکو ژبې بندې کړه خلک په ما پسې ډیر نیوکې کوي په ما پسې بد رد وایي الله رب العزت موسی علیه السلام وسلام وایي ای موسی پر دې خبره مه خفه کیږه ما پیدا کړي او زه روزي هم ورکوم خو سره له دې دوی ما ته کنځل کوي او هغه داسې چې په یو حدیث قدسي کې الله رب العزت فرمایي بني آدم ما ته کنځل کوي او دا له هغه سره نه ښايي. ما ته د هغه کنځل په دې معنا چې دوی زمانې ته کنځل کوي او زمانه خو همدا زه یم. زمانه خو ما پیدا کړې. شپه په ورځ او ورځ پر شپه بدلوم. دغه راز ما ته د ښځې او بچي نسبت هم کوي سره له دې چې زه له ښځې او بچي څخه پاک او منزه یم. واما شتمه ایای فیقول ان لي صاحبة وولدا ولیس لي صاحبة ولا ولد. بل شاعر وایي اذا نطق السفیه فلا تجبه. فخیر من اجابته السکوت د کم عقل د خبرې ځواب مور کوه که هر څه هغه په تا باندې نیوکه کوي ځکه تر دغه ځواب چوپتیا ډیره غوره ده چې کمعقل ته ته ځواب ورکې د دغې خبرې نه د ستا چوپتیا ډیره غوره ده د جنت په نعمتو کې شتمن خلک، دارایدار خلک زیاتره په اضطراب او اندېښنو کې ژوند کوي چې له همدې امله زیاتره د وینې د فشار یا د وینې د کمښت په ناروغي باندې اخته دي. الله رب العزت فرمایي، ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده یحسب ان ماله اخلده. مخامخ خلکو ته پیغور ورکوي او چې کله تر شا شي هغه د بدو ویناوو عادت لري هغه چا چې مال جمع کړی دی او په شمار شمیرلو یې ایښی دی هغه انګیري چې دغه مال به هغه ته تل پاتې ژوند ورکړي هیڅکله داسې نه ده الله وایي الله وایي چې هغه به حوتمې ته وغورځولی شي رسول الله ته الله وایي چې ته څه پوه کړې چې حوتمه څه شی ده الله ورته وایي هغه د اور لمبه ده هغه اور ښه لمبه شوی دی چې تر زړونو پورې به رسېږي، هغه به ورباندې په خورېدو سرپوښ کړی شي، په داسې حال کې چې هغه به په لوړو لوړو ستنو کې ایسار کړی شوی وي. له تجربو نه دا په ډاګه ده چې د هرې جارحانه خبرې ځواب مه وایه، ځکه چې صبر او حلم عزت دی، چوپتیا د دښمنانو په سر د قهر څپېړه ده، بښنه او تېرېدنه ثواب او شرافت دی او یو حکیم وایي، هغه کور چې د اوربشو د وچې ډوډۍ سره پکې ډاډ او اطمینان وجود ولري، تر هغه کور ډېر غوره دی چې پر خوندورو خوړو ډک خو له ډاډمنۍ څخه تش وي. ته په خپل ژوند کې ډاډمن اوسه، خلک چې هر څه کوي وايي به یې. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ نو خلک چې په تا باندې څومره نیوکې کوي تا سره حسد کوي یا تا سره کینه کوي یا ته په یو مصیبت او کړاو کې ژوند کوي هیڅکله مه خفه کیږه یوه ورځ به در پیښه ناروغي ښه شي ګناه به دې وبخښل شي ستا پور او ستا قرض به لنډ شي بندیان به په کور شي او نیستمن به شتمن شي نو ولې خفه کیږي مه خپه کېږه تورې ورېځې له منځه ځي او تورې شپې سبا کېږي توپانونه تم کېږي همداسې به د ستا د ژوند ترخې شیبې هم په خوښي او سوکالي واوړي نو ولې خپه کېږي د لمر تاو په یخ سوري وژل کېږي تږی او جل وهلی په یخو اوبو خړوبېږي وږی په ډوډۍ مړېږي بې خوبي په خوب او ناروغي په روغتیا له منځه ځي. ته لږ صبر وکړه، الله رب العزت به تا د ټولو کړاوونو نه خلاص کړي. خوشبوی د معطره مراسیم دی خوشبوی د معطره مراسیم دی. مه خپه کېږه، یوازې ته نه یې، بلکه د نړۍ ټول طبیبان، حکیمان، عالمان، ادیبان او شاعران د الله د تقدیر په وړاندې سر کوزوي او بې وسه دي. علي بن جبله وایي، که له مرګوني غم سره لاس او ګرېوان هم شې، نو بیا هم مه ناهیلې کېږه. د الله په پرېکړه خوښ اوسه، که دې الله ودروي نو ودرېږه او که دې کېنوي نو کېنه. پر بېوزلي صبر وکړه او پر بډاینه باندې شکر وباسه، او زمونږ دعوتګر چې کله د الله دین، د الله کلام، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې خلکو ته بیانوي دا د دوی مسؤلیت هم دی که هر باطل پال، هر حاسد او هر کینه ګر د دوی سره کینه کوي، په دوی باندې نیوکې کوي، په دوی باندې بد ردې وایي، هیڅکله دې په دې باندې دوی نه خپه کیږي، د الله په پریکړه او د الله په تقدیر باندې دې خوښ. د ټولو مسلمانانو مسؤلیت په غاړه واخله خصوصا زمونږ علماء کرام دوی مسؤلیت لري چې د الله دین خلکو ته بیان کړي او الله رب العزت فرمایي چې ستا په هکله کومه پریکړه چې مونږ کوو نو له مونږ څخه ته خوښ او راضي اوسه ځکه چې مونږ ستا په نسبت د پریکړې له پلوه غوره یو الله هم دا وایي په دنیا کې چې څومره حاکمان دي څومره واکمنان دي د هغو په څارنه باندې هم مه خفه کیږه نن ورځ زموږ ډېر علماء ګرام کرام دي چې بندیخانې په تیرو کوټو کې پراته دي، زولنې او زنځیرونه یې په لاسو او په پښو کې پرتې دي، د هغو یوازینی جرم څه و چې د الله دین یې خلکو ته بیانوه. نو ته هم د الله کلام بیانوه، د رسول الله ویناوې بیانوه، خو د خلکو او د واکمنو پر څارنه باندې مه خپه کېږه. که ته ځان الله ته حواله کړې نو دوی د ستا په اړه هېڅ هم په واک کې نه لري، من کان لله کان الله له. علامه ابن تیمه رحمه الله چې کله زندان ته واچولی شو نو داسې ویل چې زما دښمنانو زما په اړه څه وکړل زما جنت او زما باغونه خو زما په سینه کې دي زما وژنه شهادت دی له خپلې سیمې نه شړل کېدل زما لپاره سیاحت دی او زنداني کول زما لپاره خلوت دی څوک چې الله له لاسه ورکړي نو هر څه یې له لاسه ورکړل د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله فرمایي لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر احب الی مما طلعت علیه الشمس رسول الله فرمایي زه چې سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ووایم نو دا زما لپاره تر هغه څه ډیر غوره دي چې لمر پرې راخیږي نور دواکمنانو او د حاکمانو په څارنه باندې هم مه خپه کېږه، هغوی ستا په اړه هېڅ هم نه شي کولای، ستا جنت او ستا باغونه ستا په سینه کې پراته دي، که دې ژوندی پرېږدي الله به اجر درکوي او که دې ووژني الله به دې شهید کړي. او د خلکو په نیوکه باندې هم مه خپه کېږه، د شتمنو په اړه وايي چې دوی هم خوراک او څکاک کوي او موږ یې هم خوراک او څکاک کوو، دوی هم کتل کوي، موږ هم کتل کوو، له موږ سره به حساب نه کېږي، یعنې کم به وي او له دوی سره به دروند حساب کېږي، نو الله به دې ظالمو او شتمنو حاکمانو او ماکمانانو سره په آخرت کې سخت حساب کوي او د پل صراط باندې به یې درولي، جنت ته به د اجازت حق نه لري، بلکې د خپل حساب کې به دوی غرقي. شاعر څه وایي؟ د قبر لومړنۍ شپه به درنه د دنیا هغه ټول قصرونه او دنیا ټولې خزانې درنه هېرې کړي. نن دا ظالم حاکمان او واکمنان چې په تا ظلم کوي، په تا باندې نیوکې کوي او ځان ته یې قصرونه او ماڼۍ جوړې کړې دي، خو د قبر ته به ورځي او د قبر لومړنۍ شپه به د دوی نه هر څه دایر کړي او الله څه وایي د دې ظالمانو په هکله باندې، ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. الله رب العزت به ورته ووایي دا دی اوس تاسې هماغسې یک تنها زموږ په وړاندې حاضر شوئ هغه د دنیا ستاسو دارایی څه شوه د دنیا ماڼۍ او د دنیا باغونه چې تاسو ځان لپاره جوړ کړي ول او په حق پالو تاسو نیوکې کولې په هغوی باندې ظلمونه کول هغه څه شوې نن خو تاسو یوازې یک تنها زما په حضور کې ولاړ یاستئ لکه څنګه چې موږ په لومړي ځل تاسې یوازې پیدا کړي وئ د مور نه مؤمنان به څه وایي صدق الله ورسوله الله خپل رسول ته رښتیا ویلي دي. مې سیالي کوي اسمانه پر خطرې تویږي ژاړیږي سره ګلانه پر خطرې مینان به وایي صدق الله رسوله الله خپل رسول ته رښتیا ویلي دي خو منافقان به وایي ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا له موږ سره الله او د هغه رسول په دوکه باندې ژمنه کړې ده ژوند د افکارو له صنعت نه منځته راځي او له کومو افکارو نه چې ته ګټه پورته کوې همدغه ستا پر ژوند اغیزمن دی هغه نیکمرغه دی او که بدمرغه یو شاعر وایي لا یملا الهول قلبی قبل وقعته ولا اذیق به زرعا اذا وقع چې یو کار پیښ شوی نه وي نو مخکې له مخکې اندېښنه نه کوم خو که رامنځته شي نو بیا ورته ساه نه خپه کوم نو موږ هم الحمدلله مسلمانان یاستو. الله نه طوافونه کړي ښکل حجري اسوا کړي په مینه سلامونه کړي. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا د ټولو مسلمانانو وظیفه ده چې خلکو ته به په نیکه لاره باندې امر کوئ او د بدو کارونو نه به د هغه مخه نیسئ که ظالمان د دین او د انسانیت دښمنان په تاسو باندې هر څه نیوکې کوي یا ستاسو د دعوت یا د ستاسو د د پیشرفت مانع ګرځي، په دې باندې تاسو مه خپه کیږئ. د خلکو په نیوکو باندې، په ځانګړې توګه د باطلوالو او د حاسدینو او د کینه ګرو په نیوکو باندې تاسو مه خپه کیږئ، مه ناهیلي کیږئ، ځکه تاسو په شان د یو بحر، تاسو په شان د یو سیند یاستئ، نو که بحر او سیند ته څوک یو کاڼی او تیږه ورغوځار کړي، نو بحر ته هیڅ ضرر نشي رسولی. بلکه چې دا څوګې غورځی دا به ستړی کېږي نو کینه ګر به تل لپاره ستړی د خپل د زړه غوښې به خوري حاسد به تل لپاره ستړی په اندېښنه او په وهم کې به پروت وي د خپل د زړه غوښې به خوري ستا نه به هېڅ کمولی نه شي خپل خلکو نیوکو ته خپله سینه پراخه کړئ لکه د بحر په شان باندې او د چا د نیوکې له امله خپل نزل مه دروئ خپل مزل مه دروئ بلکه د الله دین د الله رب العزت کلام ډیر په ډاګه باندې باید مسلمان د الله بندګانو ته ورورسوي په دې لاره کې چې هر تکلیف هر کړاو او هر مصیبت تا ته رسیږي الله رب العزت به د دې په بدله کې تا ته اجر درکوي تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کړئ د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سیرت مطالعه کړئ د تابعینو سیرت مطالعه کړئ د سلف الصالحینو سیرت مطالعه کړئ د محدثینو سیرت مطالعه کړئ چې هغوی په دین کې څومره تکلیفونه، څومره مشقتینه، مشقتونه او څومره مصیبتونه ګاللي دي، خو هیڅکله هغوی ستړي شوي نه دي، هغوی خپه شوي نه دي، هغوی ناهیلي شوي نه دي، بلکې د الله کلام، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې ډېر په ډاګه باندې خلکو ته بیان کړي دي، د خلکو په نیوکو، په ځانګړې توګه د باطل پالو په نیوکو باندې چې الله دین په ډاګه باندې خلکو ته ووایو او د هیڅ حاسد او د کینهګر د ویناو او د نیوکو په مقابل کې موږ خپل سا ونه درو خپل مزل ونه درو د الله نه ځان لپاره تاسو لپاره په ځانګړې توګه ټولو علماو کرامو لپاره د نیکو اعمالو توفیق او د پراخې سینې غوښتونکی یم سر کمی ولار سی لجانان بلاسوا نخلمه څوک چې تاته یوه ناوړه خبره کوي، بده خبره کوي، نو ته د انتقام لاس مه پورته کوه، د هغه په مقابل کې د صبر او د زغم نه کار واخله، الله به تاته عزت درکړي او څوک چې ستا په مقابل کې ناوړه خبرې کوي، الله رب العزت به هغه هم په دنیا کې او هم په آخرت کې ذلیله کړي. شاعر لیکي، د فضایلو او د ښو خبرو په راټولولو ټینګار وکړه، د حسد کوونکو پر ملامتولو مه خپه کېږه او په دې باندې پوه شه چې یوازې په ژوندانه کې د الله عبادت کېدلی شي او تر مرګه وروسته حسد هم له منځه ځي نو ته په خپل ژوند کې د الله عبادت کوه څوک چې تا سره حسد کوي یا تا ته یوه ناوړه خبره کوي د انتقام لاس هیڅکله مه پورته کوه د صبر او د زغم نه کار اخله څوک چې له حسد او له نیوکو سره حساسیت څرګندوي هغوی باید د مقادیرو پر یخو اوبو خپل ماغزه ساړه کړي په دې ترتیب به له ظالمانه نقد څخه خلاص شي او په دې دې پوه شي چې څه الله ما ته لیکلي دي الله رب العزت به هغه راته رارسوي څوک چې تا سره حسد کوي یا هغه څوک چې تا ته ناوړه خبره کوي الله رب العزت د حسدګر په اړه څومره ښه عدالت کړی چې تر هر څه له مخه حسدګر له منځه وړي. څوک چې تا سره کینه کوي او ستا سره حسد کوي هغه تل لپاره د خپل د زړه غوښې خوري هغه تل لپاره د خپل د زړه وینې خوري نو الله رب العزت به د هر څه نه مخکې په خپله حسدګر له منځه وړي هغه به وژني که په دنیا کې تا ته هر څوک هره ناوړه خبره کي ته په هغه باندې صبر کوه د الله په فیصله او د الله رب العزت په تقدیر باندې ته راضي اوسه ځکه الله رب العزت د تا نه دفاع کوي او د الله رب العزت ملائکې تا ته بخښنه غواړي مؤمنان درته دعا کوي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې په آخرت کې شفاعت کوي او په دې سربیره خپله الله رب العزت ارحم الراحمین ذات دی خو په دې شرط چې څوک تا ته ناوړه خبره کوي ته هغه ته بښنه وکړې د صبر او د زغم نه کار واخلي که ته صبر وکړې دا پخپله یوه نیکي ده او یوه نیکي له لسو څخه تر اوو سوه چندو پورې لیکل کیږي او بدي فقط په خپل مثل سره الله درته لیکي لکه څنګه چې رسول الله فرمایي همدارنګه د خلکو په ناوړه خبره باندې مه خفه کیږه ځکه ته د توحید د لارې لاروی یې ته اهل قبله یې ته د الله او د رسول په مینه مست یې په ګناه پښیماني او پر نیکي باندې خوښي وکړه نو که په ګناه باندې خپه شې او په خپله نیکي باندې خوشحاله شې نو واقعا ته ډیر ګټور انسان یې نو صبر او زغم ډیره بهترینه لاره ده او صبر د خلکو په نیوکو د خلکو په ناوړه خبرو باندې دا د بري لار ده په دې باندې به ته کامیابه کیږې مه خفه کېږه، له صبر څخه کار اخله، ځکه چې صبر د خلاصون او نېکمرغي لاره ده، خو صبر باید د الله په لار کې او د الله لپاره وي. صبر باید صبر جمیل وي، یعنې ښکلی صبر وي او د مصیبت پر مهال. اهلسنت والجماعت له درې ډوله وسلو څخه کار اخلي، چې کله تا ته مصیبت رسېږي، صبر، دویم دعا، دریم د ښه ساعت او د ښه وقت تمه کې ژوند تیرول. لکه شاعر فرمایی چې زما دښمنانو خو پر مونږ باندې د مرګ جام وڅښاوه خو مونږ پر مرګ هم ډیر ښه صبر کوونکي یو. همداشان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی دا هغه حدیث ده چې مسلم روایت کړی لا احد اصبر على اذا يسمعه من الله عز وجل انه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم پر اذیت باندې په تکلیف باندې له الله نه ډیر صبر کوونکی نشته ځکه تاسې به اورېدلي او لیدلي وي چې خلک د الله په اړه نعوذ بالله وایي چې الله ښځه او بچي لري سره له دې چې الله رب العزت له دغه شیانو پاک دی چې خلک یې الله پورې وایي هغه الله احد دی هغه الله واحد دی او هماغه ذات دی چې هم دوی ته روغتیا او روزي ورکوي خو بیا هم الله حلیم ذات دی همدارنګه په به یو بل حدیث کې محمد رسول الله فرمایی دا حدیث ده چې بخاری روایت کړی دی رحم الله موسی قد اوزیه باکثر من هذا فصبر رسول الله فرمایی چې الله رب العزت دې پر موسی علیه السلام باندې رحم وکړي ځکه چې هغه ډېرې ستونزې وزغملې او په هغه ستونزو باندې موسی علیه السلام صبر وکړ. همدارنګه محمد رسول الله فرمایي، ومن یتصبر یصبره الله، څوک چې له صبر نه کار اخلي، الله رب العزت له داسې کس نه صبرناک جوړوي، بیا به د ټولو مصیبتونو په مقابل کې صبر کوي. نو خلک که تا ته ناوړه خبره کوي، خلک په تا باندې نیوکه کوي، نو د انتقام لاس مه پورته کوه، صبر وکړه او صبر دې د الله لپاره وکړه چې الله رب العزت تا ته اجر درکړي او جانب مقابل چې په تا باندې نیوکې کوي، تا ته بد رد وایي، ستا غیبت کوي، ستا تهمت کوي او تا په مجلسونو کې سپکوي او تل لپاره یې ستا د بې عزتي لپاره مټې رانغښتې وي، او ستا دغه صبر د الله په توفیق سره دی، د دوی په حرکتونو مه ځورېږه، د دوی په خبرو مه ځورېږه، د دوی په نیوکو مه ځورېږه او مه د دوی په دسیسو زړه تنګی کېږه، فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون، یوسف علیه السلام په هکله یعقوب علیه السلام وایي، نو صبر به وکړم او په ښه شان به یې وکړم، کومه خبره چې تاسې غوټه کوئ پر هغې له الله نه مرسته غوښتل کیدای شي. همدارنګه الله وایي، فاصبر صبرا جمیلا نو ای پیغمبره صبر وکړه، غوره صبر وکړه. همدارنګه الله رب العزت چې کله جنتیان جنت ته ننوځي هغوی ته وایي، سلام علیکم بما صبرتم. الله به جنتیانو ته وایي چې پر تاسې دې سلامتیا وي، څنګه چې تاسې په دنیا کې له صبر نه کار واخیست. همدارنګه الله رب العزت رسول الله ته وایي، واصبر علی ما اصابک، او هر مصیبت چې درباندې راشي ورباندې صبر وکړه. همدارنګه الله فرمایي، اصبرو وصابرو ورابطو، له زغم نه کار اخلئ، د باطل پرستانو په مقابل کې مېړانه وښیئ، د حق خدمت لپاره ملا ټینګه وتړئ. حضرت عمر رضی الله عنه فرمایی موږ یوازې په صبر سره ښه ژوند ترلاسه کولی شو نو تا ته هم که څوک بده خبره کوي پر تا باندې نیوکه کوي خو ته صبر وکړه د الله رب العزت لپاره تاسو د رسول الله سیرت مطالعه کړئ د صحابه و کرامو سیرت مطالعه کړئ د انبیا علیهم الصلاة والسلام سیرت مطالعه کړئ چې هغوی ته څونه بدې ردې ویل شوي دي څونه ناوړه خبرې د هغو په شان کې شوې دي، خو هغو بیا هم د الله لپاره صبر کړی، الله دوی ته عزت ورکړی دی او الله رب العزت هغه خلک تباه کړي دي. کیدای شي په ژوند باندې تا باندې د رزق کمښت راشي، په تنګو کې مبتلا شې، خو بیا هم په دې باندې مه خپه کیږه، ځکه هماغه احد ذات خپل ټول مخلوق ته د روزي رسولو دنده پر خپله غاړه اخیستې ده. الله فرمايي، وفي السماء رزقکم وما توعدون، په همدې آسمان کې ستاسې روزي هم شته، وما توعدون، او هغه شی هم چې له تاسو سره یې د هغه وعده کیږي. دا چې د روزي ویشنه د الله په لاس کې ده نو بیا انسان ولې انسان ته چاپلوسي کوي او د روزي په پلټلو کې تنبلي ولې کوي؟ الله فرمايي، وما من دابة في الارض الا علی الله رزقها، په ځمکه کې هېڅ داسې کوم خوځنده او ساکښ نشته چې د هغه روزي د الله پر غاړه نه وي. همدارنګه الله فرمايي، ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم، الله چې د هر رحمت دروازه د خلکو لپاره پرانیزي، څوک د هغې بندوونکی نشته او کومه چې هغه وتړي، له الله نه وروسته بیا کوم بل څوک د هغې پرانیستونکی نشته، ځکه الله ځواکمن او د حکمت خاوند دی. ستا روزي الله درکوي، کیدای شي چې په ژوند کې ته له تنګې سره هم مخامخ شې، په تا باندې مصیبت راشي، په تا باندې د رزق تنګیا راشي، خو بیا هم په دې باندې مه خپه کیږه، ستا روزي وعده الله تاسو سره کړې ده. د حق دښمنان په دنیا کې ډیر زیات دي د دین دښمنان په دنیا کې او په ټولنه کې ډیر زیات دي هغه به تل لپاره د حق په مقابل کې دریږي او هغه څوک چې د حق دفاع کوي په هغه به نیوکه کوي په هغه پسې به بده رده وایي خو الله به یې بیا هم تل لپاره دوی ذلیل وساتي او هغه کسانو یو شاعر وایي، که زما په خوا کې ډېرې ژړاګانې نه وای، نو ما به له غمه د خپل ځان وژلی وای. خپل راسته طرف، د خپل چپ طرف ته وګوره، تر تا پرته څومره خلک پر غمونو کې ښکېل دي. در پېښ مصیبت دې وړوکی وګنه، دغه مصیبت د دین لپاره نه دی. د خوښیو په مقابل کې پر مصوبتونو خوښي د بندګي ستر دلیل دی، له تقدیر له پېښې تېښته نشته. د هر څه واک د رب العالمین ذات په لاس کې دی، نو که دا مسایل په خپل ذهن کې وګرځئ او پر دې باندې ژبه خلاصه کړې، الله به ستا مصیبتونه سپک کړي. قدرمنو اورېدونکو! د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته، دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. رقیبه مه وایه چې لارې د ازغو ډکې دي. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ که ته په اسلامي ټولنه کې ژوند کوي د الله رب العزت لپاره کار کوي د توحید او د حق نعره دې پورته کړي د اسلام او د انسانیت دښمنان او باطل پرستان تل لپاره تا پسې بد او رد وایي په تا باندې نیوکې کوي نو ځان لپاره ګوښه ژوند غوره کړه د دې په خبرو باندې هېڅکله ته خپل سر مه ګرځوه. له دغه ګوښه کېدو نه موخه له ابدي شرارت نه ګوښه کېدل دي چې زړونو ته خوښي ورکوي او غمونه له منځه وړي. شیخ الاسلام علامه ابن تیمه رحمه الله فرمایي، بنده ارومرو باید د الله د عبادت، ذکر او تلاوت لپاره ځان ګوښه کړي او له ځان سره حساب او کتاب وکړي. علامه ابن جوزي په صید الخاطر کې لیکي، ما د راحت، عزت او شرف له پلوه تر ګوښه کېدو پرته بل ښه عمل ونه لید، نو د فساقو او فجارو منځ کې چې پروت یې تل لپاره هغوی تا پسې رد او بد وایي. ته د خپل اصلاحي عمل ته ادامه ورکړه، که په دې هم نه کېدې ځان ته ګوښه ژوند اختیار کړه. په ګوښه کېدو سره انسان له هر ډول فساد او شر نه خوندي پاتې کېږي. ګوښه کېدل په آخرت کې د تفکر او د الله د ملاقات لپاره د ځان چمتو کولو تر ټولو ښه فرصت دی. نو که ته په یوازېتوب کې ژوند کوې، بیا هم په تا باندې سختۍ راځي، په سختیو مه خپه کېږه، ځکه چې سختي زړه غښتلی کوي، ګناهونه له منځه وړي، غرور او تکبر ته د پای ټکی ږدي، د مخلوق عاطفه او د نېکانو دعا جلبوي، انسان خپل رب ته تسلیموي او د هغه پر وکړه باندې راضي کېږي. مه خفه کېږه، ځکه چې خفګان په عبادت کې کمزوري رامنځته کوي او له جهاد نه دې پاتې کوي، پر دې سربېره بدمرغي، بدګماني، شکوک او شبهات رازېږوي. مه خفه کېږه، ځکه چې خفګان د رواني ناروغیو بنسټ او د دردونو سرچینه ده. مه خفه کېږه چې لمونځ کوې، قرآن لولې او خلکو ته خیر رسوې، نو په سختیو مه خفه کېږه. د وزګارتیا او بېکاري له امله خفګان ته سر مه ټیټوه، لمونځ کوه، قرآن لوله، نور د خیر چارې ترسره کوه او د الله رب العزت په دربار کې د دعاګانو لپاره لاسونه اوچت کړه. د خپل د مصیبت او د خپل د مشکل حل د الله نه وغواړه. که د خپلې ورځې په چوکاټ کې ژوند نه شې کولی، نو ذهن به دې ګډ وډ او چارې به دې بې نظمه وي. تېر هېر کړه، ځکه په تېر پسې زړه تړل بې عقلي ده. په راتلونکي پورې زړه مه تړه، ځکه هغه لا راغلی نه دی، غیب دی. هغه څوک چې په تا باندې نیوکې کوي، تا پسې بد رد وایي، د هغو مه وېرېږه. ځکه د هغو نیوکې او د هغو ناوړه خبرې ستا ارزښت خوندي ساتي. په الله ایمان او نیک عمل کوه ځکه همدغه سپېڅلی ژوند دی. د الله ذکر کوه ځکه په دې سره زړه ډاډمنېږي. هر څه ته د تقدیر په سترګه ګوره. د چا د مننې انتظار مه کوه. د سختو چارو د ترسره کولو لپاره ځان چمتو کړه. هغه څه چې ستا په واک کې دي په همدې کې ستا خیر دی. د بل چا مال پسې لاسونه مه غاړه د مسلمان لپاره په څه کې خیر وي په نعمتونو کې فکر وکړه او شکر وباسه او ساعت په ساعت چې کومه ژوند ته په مخه کې لري ته په هغه کې د خوښۍ انتظار کوه په مصیبتونو کې دعاوې ډېرې ښې قبلیږي مصیبتونه د سترګو مرهم او د زړه غښتلتیا ده له تنګې سره آسانتیا مل وي د ځان په اړه ناوړه پریکړه مه کوه ستا رب د پراخه مغفرت خاوند دی، له غصې نه ډډه وکړه، ژوند ډوډۍ او اوبه او سوری دی، نو فکر مه کوه، ستاسې رزلق آسمان څخه دی، له نورو غمځپلو نه پند واخله، الله رب العزت ته ګران خلک پر مصیبتونو اخته وي، د غمونو در منځه وړلو لپاره دعاګانې کوه، ګټور عمل وکړه او له اوزګارتوبه ډډه وکړه. په تا ویلي او ما ویلي پسې مه ګرځه، له چا نه د غچ اخیستنې په لټه کې مه اوسه، ستا مصیبت ستا د ګناهونو کفاره ده، نو الله رب العزت به دې د دنیا او د آخرت ژوند ښایسته کړي، خو دا هله چې ستا هر څه د الله رب العزت لپاره وي. د الفرج بعد شدت لیکوال لیکي چې په پوهانو کې یو تن په یو سخت مصیبت باندې اخته شو نو خپل خپلوان یې پوښتنې ته راغلل او د هغه نه یې پوښتنه وکړه چې څه دارو او درمل دې خوړلي که نه هغه په ځواب کې ورته ویل چې هو لږ شپږو شیانو څخه جوړ دارو مې کارولي دي خپلوانو یې په حیرانتیا سره د درملو په اړه پوښتنه وکړه چې دا د شپږو څیزونو نه چې دا درمل جوړ شوي هغه کومه درمل دي هغه ناروغ په ځواب کې ویل، لومړنی شی پر الله باور دی، دویم پر دې خبره پوهېدل چې د تقدیر پرېکړه حق ده، درېیم دا چې صبر تر هغه څه غوره دي چې ممتحنین یې کاروي یا طبیبان یې کاروي، تر ټولو صبر غوره دی، څلورم دا چې که زه صبر ونه کړم نو څه به وکړم، پنځم دا اټکل کېدای شي تر دې لا زیات په شر کې پرېوځم، شپږم دا چې ساعت په ساعت خوښي راتلای شي. نو چې ته الله لرې او د تقدیر په پرېکړه باندې یې ته معتقد یې نو بیا ولې خپه کیږې؟ مه خپه کیږه له صبر نه کار واخله یو شاعر وایي ای زمانې که له تا سره څه نور غمونه وي نو هغه هم راوړه او پر ما یې انبار کړه. او متنبي وايي، زمانې دومره غمونه راکړل چې زما زړه یې د غشو په پرده کې راونغښت، اوس چې غښی راځي نو پر غشي لګېږي او ماتېږي، بل غشي لپاره ځای نشته دی. نو له عزت سره د اوربشو ډوډۍ او کېږدۍ تر هغه قصر او ماڼۍ زر ځلي غوره ده چې په هغه کې بې آبروتوب او په هغه کې بې عزتي وي. د الله د رحمت نه مه ناامیده کیږه که خلک په تا نیوکې کوي په تا پسې ناوړه خبرې کوي ته صبر وکه د الله رب العزت رحمت ته انتظار باسه لکه چې الله رب العزت وایي لا تقنتو من رحمت الله د الله له رحمت څخه مه ناهیلې کیږئ په بل ځای کې الله رب العزت وایي ومن یقنت من رحمت ربه الا الضالون د الله له رحمت نه یوازې بېلاره خلک ناهیلې کیږي په بل ځای کې الله وایي، ان رحمت الله قریب من المحسنین، د الله رحمت نیکانو ته ډیر نږدې دی. په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي، ان ربک واسع المغفره، ستا پروردګار واقعا پراخه مغفرت والا دی. په بل ځای کې الله رب العزت فرمایي، لا تحزن ان الله معنا، مه خفه کیږه الله رب العزت له موږ سره دی. نو قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو او وروڼو او خویندو! چې په دنیا کې ژوند کوئ تل لپاره کوشش کوئ چې په خپل محدود ژوند کې د خپل الله د خپل ځان نه راضي کړئ. په دنیا کې د اسلام او د انسانیت دښمنان ډیر دي، د نیکانو دښمنان ډیر دي، هغوی تل لپاره د باطل او د فساد په خپرولو کې کوشش کوي، هیڅکله نه غواړي چې د توحید نعره او د توحید غږ خپور شي، هغه به تل لپاره په تاسو نیوکې کوي، هغه به تل لپاره تاسو پسې ناوړه خبرې کوي، خو تاسو مه ناهیلې کیږئ، مه خپه کیږئ، د الله رب العزت رحمت ته انتظار باسئ، الله رب العزت به تاسو ته اجر او هغوی به ذلیل او رسوا کړي، که تاسو ته څه مصیبت، تاسو ته څه تکلیف رسوي، د هغو په مقابل کې صبر وکړئ، یوازې د خلاصون لار دا صبر دی، چې تاته به الله عزت درکړي، هغوی به ذلیل او رسوا کړي.